دائما لإقامته وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل علمي، ښوونیزه او روزنیزه خپرونه. راځئ راځئ د هغې مبارکې کلمې په مقاصدو، شرایطو او غوښتنو پوه شو چې د خلافت سرښندویانو یې په ټوله نړۍ د اوچتولو په هدف سرونه په تلي کې نیولي دي. که یو انسان دا ولګېږي او بل ته د تحلیل او د تحریم حق ورکړي، نو په دې باندې دا انسان کافر کېږي او د دې انسان په لا الهه باندې ایمان نشته دی. د کلمې د علې مقاصد. نو یوه بله وجه په دې خبره باندې چې دیموکراسي کفر دی دا ده چې په دې کښې د ښځو او سړو تر منځ د تعلقاتو ازادي ورکړې شوې ده او بلکې د دې لپاره کار کوي چې ښځې او سړي دا په یو ځای باندې سره راجمع شي او په یو ځای کښېني پاک او د دې تر منځ پرده ختمه شي بیا د هغې تر منځ مناقشې کول بحثونه کول د یو دسترخوان خوراک په ولایتي شوراګانو کښې د ښځو د سړو ګډه ناسته پاسته په مکاتبو او ښوونځیو کښې مخلوط تعلیمي نظام په پوهنتونونو کښې مخلوط تحصیلي نظام او دارنګه په اداراتو کښې د ښځو د سړو شریکېدل او ښځو ته مساوي حق ورکول د سړو سره په بازارونو کښې په لوڅ مخ او په نازک لباس کښې د ښځو د ګرځېدو ازادي ورکول په پارکونو او باغونو کښې د ښځو او د سړو ګډ ملاقاتونه او سیلونه ناستې ولاړې ګپونه او یارانې ساتل په هوټلو او په نورو مختلفو ځایونو کښې د ښځو او د سړو شریکېدل په دې نظام کښې د ښځو او د سړو تر منځ د نامشروع تعلقاتو علامه صابوني رحمه الله د ریاض صالحین په حاشیه باندې دا لیکلي نو دا فساد او دا مرض ټول د دیموکراسۍ و دی چې په ټوله دنیا کې د حیا پرده د انسانانو نه پورته کړې ده او عزت او ابرو یې د خلکو نه واخېستل او ټول خلک یې بېدینه کړل ویې شرمول بېحیا یې کړل په دې کښې یو بل فساد دا دی چې په دې کښې جرم او سزا دا د خلکو د خوا نه تعین کېږي دیموکراتان یې تعینوي حال دا دی چې د سزا تعین او د جرم تعین واک ځان ته ورکول دا او که چا د الله د فیصلې نه وروسته په فیصله شوي کار کښې خبرې اترې وکړلې نو د الله نافرماني وکړله او څوک چې د الله او د رسول نافرماني وکړي دا ګمراه شي په ښکاره توګه صریح او واضحه توګه بل حدیث کې نبي علیه صلات وسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به او په جمهوري نظامونو کښې بیا خبره برعکس ده څوک چې د الله او د رسول خبره مني قرآن او سنت مني جهاد او دعوت مني او دا خپل کار ګڼي نو د هغه سره دښمني کېږي بېزاري ترې اعلانېږي او چې څوک د قرآن او د سنت په خلاف عقیده لري نو د هغې سره دوستانه کېږي او بل فساد یې دام دی چې په دې کښې د دروغو وعدې دي تر دې چې دیموکراسۍ کښې څوک کاندیدېږي او واک ته رسېږي د رئیس جمهور نه واخله تر وړې شورا پورې دا ټول د دروغو په وعدو باندې کامیابېږي او په دې لار کښې دې ځان ته دروغ روا بولي درغلي او دوکه دا روا بولي دا یو جعلي نظام دی جعلي په جهل باندې منځ ته راځي په پیسو باندې د رایو اخېستل په دې کښې شته هر قسم دوکه په دې کښې شته دروغ په دې کښې شته او دا ښه په شریکه باندې اجماع کوي په دې ګناه باندې په دې دروغو باندې په دې ظلمونو او فسادونو باندې په دې وخت کښې به الله رب العالمین دې خلکو ته څومره غوسه چې د انتخاباتو په وخت کښې دېرش څلوېښت کسه پنځوس او شپېته کسه کاندیدېږي او د هغه هر یو سره ټول ولس تقسیمېږي دی هر یو سره لږ لږ اتباع وي او که دا نه وي نو دا د فتنو مجموعه ده چې څوک په کښې اوړي راوړي نو دا د فتنو په ډنډ کښې واقع دی په کښې اخته کېږي به اخته کېږي به او هېڅکله به ترې ونه وځي الله رب العالمین دې مونږ د ټولو فتنو نه خصوصا د دیموکراسۍ د فتنې نه وساتي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین او تاسې د الله تعالی هغه نعمت او مضبوطه وعده را یاده کړئ چې تاسې پرې تړون کړی وو کله چې تاسو وویل موږ خبره اورو او منو یې له عباده بن صامت رضی الله عنه نه روایت دی وایي موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره باید کړی وو چې خبره به اورو او منو به یې که خوښ یو که ناخوښه که اساني که سختي او که امیر خپل ځان پر موږ په څه شي غوره هم کړ موږ به له مشرتابه سره شخړې او پر خلاف به یې پاڅون نه کوو مګر هغه وخت چې ښکاره کفر په کې وګورو او د الله تعالی له خوا په کې واضح قوي دلیل موجود وي په یو بل روایت کې دي موږ په خبره اورېدلو او منلو بیعت کړی و که د فعالیت او نشأت وخت وي او که د ناراستۍ او کسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسې خبره اورئ او منئ، اګر که په تاسې یو غلام مشر شي او ستاسې مشري یې د الله په کتاب کوي. حافظ ابن حجر رحمه الله د دې باب په حدیثو کښې وايي، دلته د امیر په اطاعت او خبرو منلو امر شوی اګر که خلیفه نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی، او زه تاسې ته په او زه تاسې ته پنځه او زه تاسې ته په پنځه کارونو امر کوم چې الله تعالی پرې ما ته امر کړی، په خلافت یو موټی کېدل، خبره اورېدل او منل، هجرت او جهاد. دلته چې زه څه غواړم او په هغې تاکید کوم هغه د سختۍ او ناخوښۍ په وخت کې خبره منل، اورېدل او د الله تعالی په احکامو عمل کول دي، ځکه په هغو کارونو کې چې انسان ورسره مینه لري، تابعداري او خبره منل د الله تعالی په توفیق سره اسان دي. تر ټولو زیات چې موږ ترې ملګري ژغورل غواړو، هغه د جنګ په حالت کې د امیر نافرماني کول دي. ځکه موږ په خپل اسلامي تاریخ کښې د نافرمانۍ له امله ډېر دردېدلي، ډېر دردونه ليدلي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له زمانې څخه به يې را واخلو، پېغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابه کرامو رضی الله عنهم سره د احد میدان ته ورسېد او د خپل لښکر هر فرد ته یې خپله د جنګ ساحه محدوده کړه او یو شمېر غشي ویشتونکي یې په داسې ځای مقرر کړل چې د مسلمانانو شاګانې یې د هر ډول را تاوېدو څخه وساتي او که څوک په دغه لاره پرمختګ کوي نو باید مخه یې ونیسي. هغوی ته یې په ډاګه او ښه په وضاحت سره وویل. تاسې زموږ شاګانې وساتئ، که مو ولیدل چې موږ ټول وژل کېږو، نو مرستې ته مو مه راځئ او که مو ولیدل چې غنیمتونه اخلو، نو هم راسره مه شریکېږئ. لېکن د دې واضح اوامرو باوجود غشي ویشتونکو صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو ته په سمه توګه پاملرنه ونه کړه، نتیجه دا شوه چې مسلمانان له شکست او ډېرې لویې مرګ ژوبلې سره مخ شول. د دې ټولو لامل د لښکر د یوې ډلې نافرماني وه، سره له دې چې امیر ورته خبرداری او نصیحت کړی و، نو دا روایتونه په دې دلالت کوي چې د جنګ په میدان کې د د نافرمانۍ سزا په ډېره بېړه ورکول کېږي او د پوځ یعنې مجاهدینو هر اجتهاد او په خپل سر کار چې د امیر د رایې مخالف وي اګر که په ظاهر کې ښایسته او سم ښکاري لیکن دا ډېره لویه خطایي او د لوی شر دروازه پرانیستل دي ځکه یو مجاهد به د خپل امیر خبره منل عبادت ګڼي تر څو چې یې په ګناه او د شر مخالف امر نه وي کړی. هر چې د پوځي حرکت په اړه رایه دو نو هغه یوازې د امیر حق دی، هېڅوک به یې مخالفت نه کوي مګر د نصیحت وجیبه ادا کولو په خاطر، ځکه قاعده وايي، د امام او امیر رایه به د مسلمانانو څخه د هېڅ یو تن په انفرادي نظر نه شي ماتولی. اې د الله بنده! ته وګوره چې په سختۍ او غم کښې خبره اورېدل او منل څومره برکت لري. کله چې ابوسفیان ګواښ وکړ چې د احد نه پاتې اسلامي لښکر ختمول غواړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اتقوا اجر عظیم آل عمران یو سل او دوه ویایم آیات مؤمنان هغه خلک دي چې د الله تعالی او رسول خبره یې ومنله او وروسته له هغې چې دوی ته زخم رسېدلی و په دوی کې د نیکانو او متقیانو لپاره ډېر لوی اجر دی او کټ مټ د همدغه حالت سره دوی یو ځل بیا مخامخ شول چې کله د احزاب له چې کله د احزاب له غزا راستانه شول دوی غوښتل چې د غم د لرې کولو وروسته لږ ارام وکړي خوشحاله وي چې الله تعالی ورته د امن نعمت ورکړی دی، لېکن د خپل ځان څخه یې لا د دغې اوږدې کلابندۍ ګرد نه و څنډلی چې ورته په چټکۍ سره د بلې غذا د وتلو امر وشو. په تاسې کښې یو تن هم باید د مازدیګر لمونځ ونه کړي مګر په بني قریظه کښې نو دوی د الله تعالی او د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر ته لبیک وایي او د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم تصدیق یې وکړ، نو الله تعالی ورته د دغه صداقت او خبرې منلو په بدله کې د یهودي دښمن په مقابله کې کامیابي ورکړه. له ابوهریرة رضی الله عنه څخه امام مسلم رحمه الله روایت کوي، وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، چا چې زما خبره ومنله نو هغه د الله تعالی خبره ومنله او چا چې زما نافرماني وکړه هغه د الله تعالی نافرماني وکړه او چا چې د خپل امیر خبره ومنله هغه زما خبره ومنله او چا چې الحجرات دولسم ایت ای مؤمنانو! تاسې له ډېرو ګمانونو څخه ځان وساتئ، ځکه بعضې ګمانونه ګناه وي. هر کله چې په عامو مسلمانانو نېک ګمان واجب دی، نو د امیر په حق کې دغه بیا ډېر واجب دی. په جهاد کې تر ټولو خطرناک څیز بدګماني ده، ولې به داسې نه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په هکله فرمایلي دي. له بدګمانۍ ځان وساتئ، ځکه بدګماني ډېره بده خبره ده. د فیض القدیر مصنف وايي، چا چې بې ځایه بد ګمانونه کول، نو دا په دې دلیل دی چې د دغه انسان نفس کې سمون او استقامت نه شته، ځکه پخوا ویل شوي، کله چې د یو سړي عمل خراب شي، نو ګمانونه یې هم خرابېږي. دویم، د امیر قدر او عزت کول، په مسند احمد کښې له عبدالله ابن عمر ابن عاص نه روایت دی، هغه د معاذ نه روایت کوي رضی الله عنهم اجمعین، هغه وایي، مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د پنځه شیانو وصیت کړی، چا چې دغه کارونه وکړل نو د هغه لپاره په الله تعالی ضمانت شو چې جنت ته به یې ننه باسي او له جهنم څخه به یې ساتي، چا چې د مریض پوښتنه وکړه، یا له جنازې سره ولاړ، یا په غزا کښې ولاړ. یا خپل امام او مشر ته ورغی چې د هغه عزت او قدر کول یې مطلب و او یا په کور کې کېناست چې خلک له ده او دی د خلکو له شر څخه په امن شي. د امام او امیر قدر د هغه په خبره منلو او مرسته کولو او د هغه ذاتي او اخلاقي بهترو صفاتو ذکر کولو کې او هم د هغه خبرې عملي کولو ته منډه کول او په پټه د هغه لپاره خیرخواهي لټولو کې دي. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباري کښې وايي د مسلمانانو د مشرانو لپاره خیرخواهي دا ده چې له هغوی سره د دغه مسؤلیت په بارولو کښې مرسته وکړی شي هغوی باید د غفلت په وخت کښې خبردار کړی شي چې کله چې کله ترې خطایي وشي د هغه کمۍ پوره کړی شي او خفه زړونه ورته راستانه کړی شي د نصرت او کامیابۍ څلورم لامل صبر زغم او ثابت قدمي الله تعالی فرمایي چې کامیاب شئ، ځکه لاره ډېره اوږده ده، خامخا باید توښه موجوده وي، دغه سفر سخت او ستړی کوونکی هم دی، له پېچومو نه ډکه لاره ده، نو صبر او زغم ته ډېره اړتیا ده، بله دا چې جهاد د الله تعالی له خوا پر موږ یوه فریضه ده، چې باید موږ یې سرته ورسوو، که هر څومره ملتونه راباندې راشي، یا باطل را وپړسېږي او یا ملګري او مرستندویان مو کم شي، نو په هر حال کې به موږ خپل مزل ته دوام ورکوو، امام مالک. له زید بن اسلم څخه روایت کوي چې ابوعبیده بن جراح رضي الله عنه عمر بن خطاب رضي الله عنه ته ولیکل چې د کفارو لښکرې ډېري او دا وېره موجوده ده او دا ډول وېره موجوده ده نو عمر رضي الله عنه ورته ولیکل له سلام نه وروسته په دې ځان پوه کړه چې په یو مؤمن بنده هر څومره سختي را شي نو الله تعالی ورته له هغې وروسته اساني ورکوي هېڅکله به یوه سختي په دوو اسانیو برلاسې نه شي او الله تعالی فرمایي وبشر الصابرین البقره یو سل او پېنځه پنځوسم آیات او موږ به خامخا پر تاسې یو څه د وېرې او لږې او د مالونو نفسونو او مېوو د کمښت ازموینه کوو او زېری ورکړه صبر کوونکو ته ابوجعفر الطبري وايي، په دې ایات کې د الله تعالی له خوا څخه د محمد صلی الله علیه وسلم پیروانو ته خبرداری دی چې پر دوی به د سختو کارونو ازموینې او امتحانونه را ځي تر څو الله تعالی د مرتد کېدونکو څخه هغه څوک بېل کړي چې د پیغمبر تابعداري کوونکي دي لیکن د صبر انجام د همېشه لپاره ښه وي الله تعالی فرمایي البقره دوه سوه پنځوس م آیه کله دوی د جالوت او د هغه د پوځ مخې ته ورغلل نو ویې ویل ای زموږ ربه په موږ صبر را وروه زموږ قدمونه مضبوط کړه او موږ د کافر قوم پر خلاف او له موږ سره د کافر قوم پر خلاف مرسته وکړه او په دې هم پوه شه لکه چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي، که دغه ټول امت را غونډ شي په دې خاطر چې تا ته څه ګټه ورسوي نو هېڅ ګټه در ته نه شي رسولی مګر هغه چې الله تعالی ستا لپاره ليکلې وي او که چېرته ټول را غونډ شي په دې خاطر چې تا ته کوم ضرر ورسوي نو هېڅ ضرر در ته نه شي رسولی مګر هغه چې الله تعالی تا ته لیکلی وي او کامیابي د صبر سره او پراخي له تکلیف سره وي او د سختۍ سره اساني وي په دې ځای کښې په یوه خبره باید زور راوړو کومه چې په تجربه او مطالعه هم ثابته شوې چې ډېر لوی اثر او هغه دا ده چې مشر باید ثابت قدم اوسې په ځانګړې توګه د جنګ او دښمن سره د مخامخ کېدو پر مهال په یوه صحیح حدیث کښې ثابت دي چې یو سړي د برا ابن مالک رضی الله څخه پوښتنه وکړه ای ابو عماره تاسې د حنین په ورځ لیدلي وئ برا ورته وویل او ما ورته غوږ نیولی و هر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه له دښمن څخه نه و تښتېدلی، ابوسفیان بن حارث د هغه د اوښي مهار نیولی او کله چې پرې مشرکین را ډېر شول نو له سپرلۍ کوز شو او ویې ویل انا النبي لا کذب انا ابن عبدالمطلب زه پېغمبر یم درواغ نه ده زه د عبدالمطلب زوی یم په دې حدیث کښې ډېرې فایدې دي چې موږ ته لاره روښانه کوي لومړی مشر د جنګ او سختۍ په ځمکه کې و او د جګړې له ځمکې بل ځای ته په دې بهانه نه و تښتېدلی چې ګواکه زه یو سمبول یم او که زه مړ شم نو دعوت به له منځه ولاړ شي. په دې اړه موږ د خپلو وروڼو څخه تر ټولو کمه غوښتنه دا کوو چې باید د ولایت امیر په ولایت کې دننه اوسي او د یوې سیمې امیر باید په هماغه سیمه کې وي. دویمه فایده، د راوي دا وینا چې ابوسفیان بن حارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښې مهار نیولی و، په دې کښې دا فایده چې باید په امیر باندې د زغم او ثابت قدمۍ اثار معلوم شي. ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سخت وخت او ځای کښې په خپله اوښه سپور دی چې عادتاً په مزل کښې ډېره کمزورې وي. ابن کثیر رحمه الله وایي په دې روایت کښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایي زیات شجاعت او بهادرۍ ته اشاره ده ځکه هغه په داسې وخت کښې چې سخت جنګ روان دی ملګري ترې تښتېدلي او بیا هم هغه په خپله اوښه چې تېزه منډه نه شي او نه په جنګ کښې چل ول کولی شي سپوره او د دښمن مخې ته یې ځغلوي او د خپلې پېژندګلۍ چغې وهي تر څو یې دښمن ښه وپېژني په هغه دې همېشه درود او سلام وي د اسلامي خلافت ته د هجرت په اهمیت باندې که تاسې رڼا واچوئ نو خوښ به شو مهرباني وکړئ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون دا چې هجرت په اسلام کې یو بهترین عمل دی او قرآن کریم کښې الله رب العالمین دا مسله په خپله بیانه کړې ده چې مؤمنان خلق به هجرت کوي څنګه چې زمونږ او ستاسو نبي علیه السلام د الله رب العالمین یو هغه ورته محبوب انسان دی او په انسانانو کښې اوچته مرتبه لري نو هغه هم مهاجر شوی دی د نبي علیه السلام خپل ځای مکه ده د مکې نه یې مشرکان مجبوروي او مدینې ته هجرت کړی نبي علیه السلام بیا په هجرت کښې نبي علیه السلام وفات شوی هم دی او هملته په مدینه کښې دفن هم دی نو هجرت به انشاءالله کېږي او تر قیامته پورې دا مسله روانه ده قرآن کریم کښې دا مسله مونږ ته په سورة الکهف کښې الله رب العالمین د یو څو ځوانانو په قصه کښې دا خبره ذکر کوي چې هغه ته اصحاب کهف ویل کېږي هجرت ولې کېږي ځکه چې کفر او اسلام دا سره نه جمع کېږي د الله رضا او د مخلوق رضا چې په دواړه دې په یو وخت کښې رضا شي دا نشي کېدلی نو د دې د وجې نه مهاجرین خلک مؤمنان خلک مجبورېږي په هجرت باندې نو اصحاب کهف څه نیکان خلک وو الله رب العالمین فرمایي انهم فتیة آمنو بربهم دا څه ځوانانو په الله باندې ایمان راوړو ځکه داسې کار یې کړی چې دا د ځوانانو کار دی هجرت دا داسې یو عمل دی چې دا ډېر زور غواړي، اوچت ایمان غواړي، ځکه خپل کور کلی پرېښوستل او هغه ځای کې چې انسان پیدا شوی دی، ستا پکې مور پلار دي، ستا پکې خپل خپلوان دي، ستا پکې ټول قوم قبیله ده، ستا کلی اولس دی او بس ستا خټه ده، ستا هر څه دي، دلته انسان ډېر خوشحاله وي او دلته انسان ته ډېر سکون او ارام او راحت وي، خپل خپلوان یې او ډېر څه ورسره وي، ډېر هغه سهولتونه ورسره وي، لېکن د دې باوجود هم انسان رالګېږي او دا هر څه پرېږدي. نو دا چې ايمان ني نو دا به بل څه وي دا چې د الله رب العالمين دپاره قرباني ني او الله سره مينه او محبت ني او د اخرت د سوچ فکر ني دا انسان نشي کولی ددې وجې نه الله رب العالمين فرمايي دا ځوانانو ځکه يې داسې کار وکړو نو د الله په لار کښې هجرت وکړه او بیا هغه د قوم خبرې هغه سره چې کوم بحث مباحثه شوې ده چې تاسو به زمونږ سره ملګري کېږي او زمونږ په شان به جوړېږي او څه او څه هغه وایي چې دا خبرې خو مونږ تاسو سره نه منو ځکه تاسو سره دلیل نشته دی تاسو په ناروا ظلم کوئ شرک هم شروع کړی دی او مونږ ددې شرک نه بېزار یو مونږ دا نه کوو خو اخر دا چې مجبورېږي او هغه خلک هجرت کوي بیا پرې الله رب العالمین ورسره هغه درې سوه نهه کاله پرې خوب راولي او بیا هغه نه وروسته هم وفات کوي خو الله رب العالمین چې دا قصه او دا واقعه مونږ او تاسو ته قرآن کښې ذکر کړې دا داسې قصه نه ده بلکې دا د یو مقصد لپاره چې مونږ او تاسو ته قرآن کریم کښې دا واقعات هم ذکر کېږي ورسره د بنی اسرائیلو واقعات هم ذکر کېږي لکه موسی علیه السلام سره د ملګرو نه هجرت وکړو د فرعون نه ولې ظلم یې کاو په هغوی باندې زیاتیاو کاو او خپل دین ته چې کوم دی نه پرېښودل نو الله رب العالمین هغوی ته هم دا حکم کړو چې بس وځئ هجرت وکړئ نو دا له پخوا نه دا مسله را شروع ده او دا به تر قیامته پورې داسې کېږي ځکه دا د الله قانون دی چې مؤمنان بلا امتحانه نه پرېږدي امتحانات پرې راولي نو د هغې د وجې نه خلک هجرت کوي نو د هجرت په اسلام کښې هغه یو اوچت مقام دی، ډېر اجرونه دي په کې چې الله رب العلمین یې مهاجرینو ته ورکوي او خاص کر په اخرت کې او تر دې پورې چې په حشر کې الله رب العلمین چې دا خلک نازوي د دې ورڅخه خاص ځایونه به یې نبي علیه السلام فرمایي د دې لپاره به نور د نور ممبرونه یې او په هغې باندې به دا خلک ناستي نو د هغې نبي علیه السلام د هغه ځان له هغه اجرونه او فضایل بیان کړي دي چې د مهاجرینو دپاره شته دی نو هجرت به کېږي تر قیامته پورې دا مسله جاري ده او الله رب العلمین فرمایي چې دا خلک چا چې ایمان راوړی دی او ورسره هجرت کړی دی او د هجرت نه وروسته بیا به د الله په لار کښې انسان جهاد کوي ځکه دا دوه مسئلې دي چې کله انسان هجرت وکړي ورسره به جهاد کوي غلې به نه کېني دا نه لکه د پخوا په شان ته چې دلته د وروسته خلکو هجرت وکړو او هلته بس لاړه بیا څوک په سینما کښې ناست یو څوک فلمونه ګوري او هر چا بس خپلې لوچکیانې شروع کړې د هجرت مطلب دا نه دی بلکې د هجرت مطلب دا چې د الله ربالعالمین د دین خدمت به کوي انسان د الله په لار کښې به قرباني ورکوي هغه ځمکې به ازوي چې کومې کافرو مشرکانو سره دي څنګه چې نبي علیه السلام دا کار وکړو مکه یې ازاده کړله د مشرکانو نه دا مجرمان خلک یې ختم کړل. موږ د خلکو چې د هجرت په مقصد نه پوهېدل او هجرت یې بس دې ته ویو چې هلته ګیمبوري کې پراته وو، تیارې ورته راتلې، خوراکونه یې کول او بیا سي جهادونه هم کول، خو دا هغه چې کوم ایماني هجرت دی په هغه معنا دې نه و کړی، نو اخري دا چې نتیجه هم خرابه شوله او د کفر ملګري شو، د همغه کافرو سره ودرېدل او ایمان هغه یې په څه ورباندې خرڅ کړه نو که چېرته دې هجرت د الله دپاره کړی وای او د هجرت یې په صحیح معنی سره کړی وای نو نن به دا خلک داسې نه خرابېدلې خو نقصان د دې خلکو په هجرت کښې هېڅ نقصان نشته دی نو هجرت د بهترین عمل دی او مؤمنان به یې کوي تر قیامته پورې به کېږي والله رب العالمین د دې خلکو ته څه خاص زیری ورکوي چې د دې خلکو نه الله راضي دی الله ورته زیری ورکوي د الله په مهربانۍ د الله په رضامندتیا باندې او د جنت په نعمتونو باندې چې د خلکو ته الله ورکوي. ډېره مننه شیخ صاحب محترم یوازې سړي مکلف دي چې هجرت وکړي او که نه ښځې هم کولی شي چې هجرت وکړي بله دا چې هغه ښځې چې د اسلامي خلافت سره جوړې دي او د اسلام سره یې مینه ده د شرعي نظام سره یې مینه ده او د هغه کورنۍ چې وي هغه د اسلامي خلافت خلاف نظریه لري او اسلامي خلافت سره خلاف وي او هغه زنانه چې دوی سره په کور کښې وي هغه اسلامي خلافت سره مینه لري او د هجرت اراده لري هغوی کولی شي چې د کور بې اجازې د اسلامي خلافت خاورې ته هجرت وکړي او که نه قرآن کریم کښې الله رب العالمین فرمایي چې چا ایمان راوړی دی نو هجرت هغې کولی شي او کوي بیا ایمان لکه څنګه چې سړی مکلف دی ایمان به راوړي نو همدارنګه ښځینه هم ښځه هم مکلف ده چې ایمان به راوړي څنګه چې سړی هجرت کوي نو همدارنګه زنانه به هم هجرت کوي څنګه چې دا د الله دوستي غواړي سړی چې د کفر نه بچ شي د شرک نه او د الله بندګي ازاده فضا کښې وکړي او د هغې لپاره هجرت کوي نو همداسې به دا زنانه هم کوي ښځې بیا هم کوي لکه دا واقعه قرآن کریم کښې الله ربالعالمین دا په خپله ذکر کړې چې زنانه هجرت کولی شي او د کور د اجازې نه بغیر یې کولی شي ځکه دا د کور اجازه مونږ او تاسو هغه دومره پورې به منلی چې د مور پلار خبره څو پورې چې دیو مونږ ته د الله ربالعالمین د هغه احکامو د لاندې حکم کوي یعنې د الله او د رسول په تابعدارۍ کښې د دیو خبره هغه وي نو بس موږ به د هغه خبره منو او قرآن کریم کښې الله فرمایي که چېرته خبره د الله او د رسول د خبرې نه خلاف وه خورکه خو الله د خپل ځان په باره کښې فرمایلي دي وان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما که په دې خبره درته زور در کړي چې ما سره شرک وکړه کفر وکړه نو بیا دا خبره مه منه یعنې اوس وخت کښې دا خبره کوي چې دا کار مه کوه هجرت مه کوه د مؤمنانو ملګري مه کوئ او دې سب ته به نه ورځئ نو دا خبره منلې نشته دې بلکې دیو کې دیو ازادې دي او کولی شي نو هجرت دیو کولی شي څنګه چې اوس وخت کې دا هجرت الحمدلله د فرانسې نه زنانو وکړو د امریکې نه زنانو وکړو او د روس نه مطلب د ډېرې دنیا نه چې په دې باندې خلک خبر دي چې د هغو نه زنانه رالي او دې مجرمانو پرې دا تهمت ولګوو دا تورې پرې وتړل چې دا دا خبرې به د خلکو اورېدلې چې یاره دا زنانه غواړي چې دولت اسلامي دپاره ځان ناوې جوړ کړي یعنې واده وکړي دا خو اسلام کښې شرم او عیب او عار خو نه دی، یو زنانه ده بس ازاده ده، د دې لپاره چې دا په اسلام کې شته دی او زنانه هجرت کولی شي، هغه ازاده ده او هغه که خاوند لري او که بې خاونده ده، نو قرآن کریم کې الله رب العلمین فرمایي، کله چې نبي علیه السلام د کافرو سره د مشرکانو سره صلح وکړله، هغه اسلام کې د صلح د حدیبې په نوم باندې یادېږي، نو په هغې کې څه شرطونه کافرو ولګول، تقریبا څه لس شرطونه وو، یو شرط په کې دا و په هغه لسو کې که زمونږ کوم کس تاسو ته درغلی، مونږ ته به یې واپس را کوئ، مونږ به یې درنه غواړو. او لکه څنګه چې دې زنانو هجرت کړی دی، یو زنانه بالفرض اوس وخت کښې خاوند یې مرتد دی، د امریکایانو مزدور دی، اربکی یې دی، بل ناول یې دی او د کافرو سره ملګری شوی دی، مرتد شوی دی، د دې خلکو نکاح سره ماته ده او اسلام دیو له جواز نه ورکوي چې د دیو سره پاتې شي او ښه په ازاده فضا کښې دې هجرت وکړي او د الله لپاره دې یو ایمان په کښې دې او خپلې غاړې دې الله ته خلاصې کړي، ګنې دغه هم مجرمان دي، الله به درانیسي. نو اوس وخت کښې خاص کر چې الله رب العلمین دیو ته داسې هغه اسباب هم برابر کړي دي او داسې فضا او د خلافت اسلامي الحمدلله چې کوم ولایت یادېږي ورسره نږدې نو دوی کولی شي دلته هجرت وکړي د مهاجرینو د مجاهدینو ځمکې ته هجرت وکړي د خلافت اسلامي ځمکې ته هجرت وکړي او په دې باندې دا زنانه مکلفې دي نو دا د دوی ایمان دی دا به د دوی غیرت وي دا به د دوی د الله لپاره قرباني چې بس دا هر څه پرېږدي او د الله د دین لپاره دا قرباني ورکړي چې بس راشي د خلافت اسلامي هغه ځمکې ته راشي او د اسلامي نظام تر سولې لاندې خپل ژوند تېر کړي، د مسلمانانو خدمت به وکړي، د مجاهدینو خدمت به وکړي او دلته دېو ته انشاالله چې هر قسم سهولتونه هغه برابرېدلی شي. نو اسلام کې هجرت څه دی؟ څنګه چې سړی به هجرت کوي، نو همدارنګه ښځه به یې کوي. څنګه چې هغه په دې مکلف دی سړی چې هجرت به کوي د الله لپاره، نو همدارنګه په دې مسله باندې زنانه هم مکلفه ده چې هغه به د الله لپاره هجرت کوي. لکه څنګه چې په اول د اسلام کې دا هجرتونه شوي دي، نبي علیه السلام چې کله د مکې نه هجرتونه کېدل، د مخکې له دې نه چې نبي علیه السلام مدینې ته راشي، څه ملګري حبشې ته ولېږل شو او په هغې کښې زنانه هم لېږلې شوې دي، تقریبا یو ځل بې هغې او دویم ځل بیا د نبي علیه السلام ملګرو بیا هجرت کړی دی، په هغې کښې بیا هم زنانه ورسره ملګرې وي، نو په اسلام کښې هم دا خبره شته دې چې زنانه هجرت کولی شي، څنګه چې د نبي علیه السلام د یوه زنانه د یوې بي بي واقعې رضی الله عنها په نوم باندې چې کله حبشې ته هجرت کوي، هلته یې خاوند هغه مرتد کېږي، یهودي نصراني کېږي، نو بیا دې ته هم دعوت ورکړی و چې ته هم زمونږ په شانته جوړه شه، مطلب دا چې اسلام پرېږده، بس هغه مونږ څه کوو، هغه ورته وویل چې نه مونږ اسلام. په بصیرت راوړی دی مونږ چې ایمان راوړی هسې د ګپ شپ نه مو نه دی راوړی او مونږ صحیح مؤمنان یو او مونږ دا هجرت دا هم چې کړی د الله لپاره هم کړی دی نو مونږ اوس په دې خبره باندې بس مضبوط ودرېږو نو بیا خیر دا چې هغه نبي علیه السلام ته هغه نجاشي باچا په نکاح باندې ورکوي او د مسلمانانو مور جوړېږي او د نبي علیه السلام بیبي نو په دغه مسله کښې چې هغه هم هجرت کړی یعنې اسلام کښې هجرت شته دی داسې ډېرې زنانه چې په اسلام کښې هجرت کړی دی او دا مسله تر قیامته پورې ده چې زنانه به هجرت کوي او دا مکلف مخلوق دی او د الله ورنه غوښتنه ده او د خپل ایمان حفاظت به کوې په دې کښې او د الله لپاره به د غیرت کوې په دغه مسله باندې چې هجرت به کوې خپل هر څه به پرې دې کور کلې او خپل دغه مرتد که چېرته د دې خاوندان یې لکه قرآن کریم کښې الله فرمایي که چېرته داسې زنانه تاسو سره راشي ګوره خاوندان هم لري نو د هغې باوجود هم تاسو دیو هغه مطلب نکاح سره ما تره بس دا ستاسو بي بيانې يادېږي بالفرض که واده کوې واده کولی شي او بیا الله فرمایي وان فاتکم شیء من ازواجکم که تېر ستاسو نه کومه زنانه داسې کار یې وکړ مرتده شوله که نه نو او بیا ستاسو له مر پرې راغلې په کافرو باندې مې حمله وکړه خو جدا مسله ده چې د کافر زنانه راغله بس مهر یې ور واپس کړه الله رب العالمین په خپله دا فرمایلي دي ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا اتیتموهن اجورهن که چېرته ورته مهر ورکوئ تاسو په نکاح یې هم اخېستلی شئ او د هغې خوښې در سره خو مخکې فرمایلي واتوهم ما انفقو د کافر مهر ورکړه پس چې کومه خرچه یې پرې کړې ده خو که بالفرض تا سره داسې کار وشي او زنانه مسلمانه مرتده شوه نو بیا ته هم داسې کولای شې ورنه وغواړې خو که نه یې در کوي نو الله فرمایي که چېرته په کافرو حمله وکړه د هغې مالونه تاسو ونیول د دغه مرتدو نو بیا هغه مجاهد ته چې د هغې د زنانه سره داسې کار شوی دی هغه تاسو ورته ورکولی شئ مثل ما انفقو نو زما هغه مقصد په دې خبره کښې و چې مسلمانه زنانه دا مکلفه ده د الله د خوا نه چې ایمان یې څنګه راوړی دی په ایمان باندې مکلفه ده نو همدارنګه دویمه خبره دا ده چې هجرت هم کولی شي او دا مسله تر قیامته پورې جاري ده څنګه چې سړو ته هجرت جایز دی کولی شي بې اجازې نو زنانه هم کولی شي په دې کښې د اجازو خبره نشته ځکه دا د الله حکم دی او مونږ بس الله مونږ ته اجازه کړې ده نو چې الله اجازه کړې بیا دې نه خو بله کومه اجازه په کار ده نو د مخلوق اجازه په کې نه ځکه د الله نبي فرمایلي چې لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق کله چې الله خفه کېږي نور خلک بیا پرېږده الله خوشحاله کړه بس د الله خوشحالي دا د هر چا نه مونږ ته مخکې ده او د هر چا نه ضروري ده نو د الله حکم دی چې بس هجرت مونږ به کوو انشاءالله ورته به تیار یو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین ډېره زیاته مننه شیخ صاحب محترم الله مو حفاظت وکړي او کم شپږ بجې پښتو نشرات پیل کېږي، تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.